کافرو ته خیرې رسول الله صلی الله علیه وسلم بعضې وخت کې د بعضې کافرو دپاره خیرې هم کړي دي چې ربه دوی له شکست ورکې او خدای په دوی باندې مصائب او تکالیف راولي په دې سند کې ابو اسحاق دی ورته ګورئ عن ابي اسحاق عن عمر او عن عبدالله دی ابو اسحاق ته ګورئ خبره لاړه عبدالله ابن مسعود ته ورسېده قال عبدالله ابن مسعود وی کان النبی صلی الله علیه وسلم یصلی رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل د خانه کعبې سوري ته مونځ کوو رسول الله صلی الله علیه وسلم د خانه کعبې په سوري کې مونځ کو یصلي فی ظل الکعبه هغوی مونځ کو په سوري د خانه کعبې کې خانه کعبې ته خوا ته ولاړ دی د هغې په سوري کې چې ګورو فقال ابو جهل نو اوی ابو جهل وناس او یو ډلې د خلکو من قریش چې د قریشو وویلې یو ډلې د ابو جهل وویلې ابو جهل او یو ډلې د قریشو خو ونهرت په داسې حال کې چې الال, الال کړی شوي وو جزور اوخان بناحیت مکه په هغه طرف د مکې د مکې په یو علاقه کې په یو طرف کې اوښان ملال شوي وو دقه وخت کې ابو جهل ووی سی ووی دلته اوس هغه ټکی نه دی ذکر شوی وی مقوله د قاله دلته حذف ده هغه دا د یو ځای کې به تاسو مخکې ویلي موراب هم شي چې څوک دی چې لاړ شي قصابخانې ته او د قصابخانې نه هغه لري او ګند و بلا راوړي او پیغمبر علیه السلام ته ګوته نیسي چې کله دی په سجده باندې پریوزي او په دا سټ کې وردغه کی ورواچي څوک دی چې لاړ شي قصاب خانې ته فارسلو نو دوی ولیږه یو سړی غالبا دا عقبه ابن ابي معید تخه عقبه ابن ابي معید فجاءو نو دوی راوړو فجاؤ نو دی خلکو راوړو من صلاها صلا داغې صلا هغه بچی چې پیدا شي هغه د بچی نه کم پرده تاوي هغې ته صلا وایي پریوان ورته وایي که څه ورته وایي هغه دلته معنی کوی مدلی لري نو دوی راوړه صلاح لري د هغې هغه د اوښانو لري وترهوه او دوی وغورځول دا وروی غورځول علیه په رسول الله پیغمبر علیه الصلاة والسلام په سجده باندې پروت دی د خانه کعبې خوا سره دې بد عملو دا کار وکړو اوس بدماشان دي څوک ورتلی هم نشي چې د رسول الله نه دا لر کي فجاءت فاطمتو نو راله حضرت فاطمه فالقته او دې فاطمې وغورځو دا لري عنه د هغوی نه خیر چې ویې غورځول دقه وخت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم جذبات روچت شو وقال او وی وی اللهم علیک یا الله ته اونیسه علیک اسم فعل دی په معنا د خص سره دی ښه علیک یا الله ته په خپل عذاب باندې اونیسه څوک بقریشن قریش اللهم علیک یا الله ته ونیسه په خپل عذاب بقریشن قریش دقه وخت کې دا دعاګانې خیرې وکړي اللهم علیک بقریش یا الله درې ځله دغه که یا الله ته ونیسي په خپل عذاب قریش او بیا خاص کر دا خبره چې رسول الله کوله نو د چا دپاره لابی جهل خاص کر ابو جهل لابی جهل ابن هشام رب بیا په قریشو کې خاص کر ابو جهل چې دا غټ بدماش دی شماره و عتبه ابن ربیعه او عتبه ابن ربیعه دا د مکه مکرمه لوی سردارو و شیبه ابن ربیعه دا دواړه رونه دي او شیبه ابن ربیعه والولید ابن العتبه او ولید ابن عتبه دا هم ولید ابن عتبه دا هم په بدر کې والی شوی دا د عتبه زوی دی و ابی ابن خلف او ابی ابن خلف دې ځای ته هم ګورئ ښه ابی ابن خلف دې ځای باندې به بیا دې راځي و عقبه ابن معید او یا الله په خپل عذاب باندې ونیسه عقبه ابن ابي معید دا سو شو شپږ شو شپږ شو قال عبدالله عبدالله ابن مسعود وی مړه د رسول الله خیرې نه وی چې په سترګو مې ولیدې قال عبدالله عبدالله وی فلقد رأیتهم یقینا ما ولیدل دا شپږ واړه دا شپږ واړه مې ولیدل چې دا په بدر کې ووالي شو فی قلیب په کوی کې فی قلیب بدر په هغه کوی د بدر کې قتلا چې هغه وژلي شوي و د ابوجهل نه راوالی تر د دغه پورې د عقبه ابن معیته پورې چې دا څونه دا شپږ بدماشانو عبدالله صاحب وایي دا ما ولیدل چې په بدر کې چې دی هغه کم کویي چې په هغې کې د پراتو قتلا په داسې حال کې چې هغه وجلی شوي خیال نه دی ما وی روایت کې ابو اسحاق وکنو قال ابو اسحاق ابو اسحاق وی چې ما ته خپل استاد عمر ابن میمون اوه کسه بیان کړي چې رسول الله به خاص چې خاص کول به نو اوه کسانې دغه کول خو دا شپږ مې درته بیان کړو او یو رانهیر شوی دی ونسیت السابعه او ما نه هیر شوی دی اووم اووم رانه هیر دی ستاسو حشوی چې نورو کتابونو کې دي چې اووم چې دی هغه دی عماره ابن ولید دا د حضرت خالد رورو عماره ابن ولید دا هم ډېر غټ سرکش دا قال ابو عبدالله اوس دې روایت کې دا راځي که تاسو باس وګورئ چې هغه خاص کسان بیانوي نو ابو جهل عتبه شیبه او بل ولید ابن عتبه او بل کم یو دی پنځم ابی ابن خلب دی کې اختلاف دی چې دا ابی ابن خلف دی او که دا امی ابن خلف دی ځینې راویان امیه ابن خلف وی او ځینې راویان ابی ابن خلف وی دا دو سردارانو خو ډیر سخت دشمنانو د رسول الله خپلو کې سره رونه دي خو صحیح خبره دا ده چې دا ابی ابن خلف نه دی بلکې دا امی ابن خلف دی ښه امی ابن خلف هغه ظالمو چې ابو حضرت بلال د ده غلام او دی به د مکې په شګو کې دغه کړی و سملولی او د پاسه به پې تیږې دغه کړې وي تاسو هغه بله ورځ ویلي په بدر کې دی دغه دی بلال صاحب ولید چې ویلي ده نو دی تر دغه غوندې او ارتاو غوندې و بلال اواز کوي چې راشه او که چېرې د نن نجات ومونته نو زما خیر نشته چې راغی عبدالرحمن ابن عوف ورته پنهیي ورکړه پې د پاسه څملاست دوی د لاندې نه دغه کړو ووهه نو دا ابی ابن خلف نه دی دا دغه دی امی ابن خلف دی ځکه چې ابی ابن خلف تاسو ته به راشي دا په غزوه احد کې رسول الله والی و په نیزه یې والی و بیا هلته مړ شو په بدر کې دا نه دی قال ابو عبدالله امام بخاری ویلی دی چې وقال یوسف ابن ابي اسحاق یوسف ابن ابي اسحاق چې روایت کوي عن ابي اسحاق د ابي اسحاق نه هغه ځای کې سفیان روایت کوي دلته کې یوسف ابن ابي دغه کوي ابي اسحاق نو هغه داسې وایي چې امی ابن خلف ابی نه دی امی ابن خلف دا دواړه سره رونه دي یو وقال شعبه او شعبه هم دا وایي چې امیتو او شعبه شک کوي چې امیتو ما ته پاس شاګر یا امیه وی استاد امیه ویلی دی یا ابی ابی ویلی دی هو صحیح صحیح روایت امام بخاری وی دا څه دی امیه د امیه دی ځکه چې په غزوه احد کې چې کوی کې اچولی شوی دی هغه ابی نه دی ما وی هغه خو احد کې بیا دغه شوی دی والی شوی دی دا ابی دی دخلو علی النبی صلی الله علیه وسلم هغه راننه وتل پیغمبر علیه السلام ته غالبا پیغمبر اسلام به جماعت کې دا یهود راننه وتل چې راننه وتل دا د غټایټو سلام دی ښه نن چې کم غټایټي هغه هم دا سلام اچوي چې څوک درته وایي السلام علیکم ته ورته وایه وعلیکم وعلیکم السلام مه وایه دا تاسو ته خیرې کوي سام په عربی کې مرګ ته وایي نو السلام علیکم په تاسو دی الله مرګ او هلاکت راولي نو ته ورته وایه وعلیکم په تاسو دی په تاسو نو دا یهود رالل پیغمبر علیه السلام ته فقال څنګه دی دخلو علی النبی صلی الله علیه وسلم وپسې څنګه دی دلته دا ودې شوی دی که نه فقال دی دا فقال نه دی فقالو دی یهودو وی چې السلام علیک دا د دوی سلام دی او سام په عربی کې مرګ ته وایي دوی رسول الله ته خیرې کوي فلعنتهم یا فلعنتهم نو دی حضرت عشی په لعنت وی چې پتاسو د الله لعنتی پتاسو د الله غضب وی دا فقال رسول الله وته وی حضرت عشی ته چې د تا باندې څه چلو شو مالکې څه دي تاله چې دونه غوسه شوې نو قالت هغې ورته ووی حضرت دا تا وانورېدل دې خلکو تا ته څه ووی اولم تسمع آیا تا وانورېده ما قالو هغه خبره چې دي ووی دی خو تا ته خیرې وکړې السلام علیکم مرګ دی په تاسو یا السلام علیکم نو فقهله پیغمبر علیه السلام ورته وایي خدای دې په خیر که نو د دوی خبره دې واورېده او زما دې وانه اورېده ما ورته څه ووې ما ورته وی وعلیکم په تاسو دی دوی ما ته خیرې وکړې ما دوی ته وکړې د دوی خیرې زمونږ باره کې الله نه قبلوي او زمونږ خیرې د دوی باره کې الله دغه کوي قبلوي فلم تسمعي تا وانه اورېده ما قلتو هغه چې ما ووي دوی ته حضرت تا ورته څه ووې؟ علیکم ما ورته ووي علیکم په تاسو دې وي هغه دې رسول الله یهودو ته خیرې وکړې دا بله سرنامه ده باب هل یرشد المسلم آیا سمه لار ښودلی شي مسلمان اهل الکتاب اهل کتابو ته هلکه ته یهودي له ورشي او ورته سمه لار ښیې د دین د دین لار ورته ښیې عیسیي ته ورشي او سمه لار د دین ورته ښیې دا جایز دي که دا جایز نه دي هل یرشدو آیا سمه لار ښودلی شي المسلم و مسلمان چاته اهل الكتاب اهل کتابو ته چې اهل کتابو راشه ایمان روړی ایمان سره بیا اعمال کوي دا دعوت ورکول شي که نه د اسلام دا یو مسله دویمه مسله دا ده چې اهل کتابو ته د قرآن تعلیم ورکول شي که نه چې ته اهل کتابو ته د قرآن مجید تعلیم ورکې دا جایز دی که دا جایز نه دی امام مالک وی نه دا جایز نه دی دا د قرآن مجید بی ادبی ده اوس که ته ورته د قرآن تعلیم ورکې دی به د دې قرآن پورې خندا کوي لیکن زمونږ حضرت امام صاحب وایي چې نه د قرآن مجید تعلیم ورله جایز دی علما فیصله کوي وی موقع موقع ته ګوره کافر کافر ته ګوره که ته پوهېږې چې دې کافر ته زه د قرآن مجید تعلیم ورکم په دا سر کیږي نو ورته ورکه او که ته پوهېږې چې زه دې ته قرآن مجید تعلیم ورکم الټه و پورې ټوقې کوي بیا ته دغه کوه د قرآن تعلیم مه ورکوه نو وی او یعلمهم الکتاب یا یو مسلمان تعلیم ورکوي دوی ته الکتاب د الله د کتاب نو دا جایز دي که دا جایز نه دي وی بلکل جایز دي حدثنا إسحاق قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه حضرت عبید الله وی چې عبد الله بن عباس اخبره دی عبد الله خبر ورکړی دی دی عبید الله ته ان رسول الله صلی الله علیه وسلم چې یقینا د الله رسول کتب هغه خط ولیکو الی قیصر قیصر باچا ته د روم باچا ته کتب هغه خط ولیکو الی قیصر قیصر ته د روم باچا ته د دوی کم سړی چې د روم باچا یې هغې ته قیصر وی لکه پخوا به چې کم سړی د ایران او د فارس باچا و هغې ته به کسرا وی د دې بخاري یو شرحه ده هغه وی قیصر معنا ده بقیر بقیر شلولې شوی د دوی که مشر چې و د دې روم هغه د مور په خېټه کې و نو چې کله په مور باندې درد راغی نو دا غریبه په دې درد کې مړه شوه چې مړه شوه نو خلک زر رالل او د دې مور خېټه یې وله سیرې کړه او دې ترې را دغه کړ راوویستو نو د ده بیا نغه شو قیصر شو قیصر شو شلولې شوې ده به بیا فخر کو ډیر کمکل سړی فخر به یې کو چې زه چې د مور نه پیدا شوی ما په دا ناولي ځای باندې نیم راوتې په دې فرش باندې زه د مور نه په دغه راوتې ما په دې بل دغه باندې سمه لاره باندې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خط ولیږه قیصر ته دا به درته رستو راشي صلح حدیبیه چې وشوه د قریشو نه رسول الله اوزګار شو نو بیا د اطرافو ته خطونه ولیږل یو خط یې دغه ته ولیږه مدلي د روم باچا ته او دا خط یې چې لیکه نو په لاس د دحیې کلبي ولیکه چې ته به لاړ شي او دا خط چې دی د شام سره یو علاقه ده بصرا د بصرا امیر ته ګورنر ته به دا خط ورکې هغه به بیا ولګي دا خط به بیا دغه ته ورسوي قیصر روم ته پوره تفصیل را روانه انشاءالله نن به راشي وقال نو په هغې کې چې خط ولیکه نو د خط سرنامه دا ده اسلم تسلم دا سر کې تاسو ویلیو قیصره ته اسلام راوړه ته به روغ جوړ پاتې شي و ان تولیت او که چېرې ته د اسلام نه وګرځېدې دا ستا پیروکار چې دي د دې ګناه به هم په تا باندې او بیا ورته څه وایي فان تولیت که ته د ایمان نه وګرځېدې فان علیک اسم اریسیین وی به په تا باندې ګناه د دې زمیدارو اریسی زمیدار ته وایي نو اریسیین منه زمیدار دا ستا ماتحت خلک نه دي دا هم ستا د وجې نه کافر دي د دوی ګناه به هم پته وي اوس وګورئ رسول الله دوی ته لاره ښیي که نه ای اسلم اسلام راوړه هغه د عیسیي دی او دعوت ورکوي بل دا دی چې د قرآن مجید الفاظ یې ورته ولیږل او د قرآن مجید په الفاظو خو هغه نه پوهېده خو عربي ده نو خامخا دی به وځي او دا به بل چا ته ږدي او د هغې نه به ځان پوهیږي نو دا تعلیم د کتاب هم شو باب الدعاء دا باب دی د دعا للمشرکین د پاره د مشرکانو بالهدا د ایمان او د هدایت کافرو ته ته دعاګانې کې مشرکانو ته دعاګانې کې د هدایت چې ربه د پلاني قوم ته ته هدایت وکړي او دا سله کوي لیتألفهم چې رسول الله دوی بلد کی دا, دا سړی دی بلد کی د څه سره د دین سره لیتألفهم د دې دپاره چې دا خلک بلد کی او محبت د دوی پیدا کی د دین سره عجیبه کار دی رسول الله کافرو ته خیرې هم کړي دي رسول الله کافرو ته دعاګانې هم کړي دي بلکل خاص کافرو ته خیرې کړي دي او خاص کافرو ته دعاګانې کړي دي ګوره ابوجهل نامې اخیستې ده عتبه نامې اخیستې ده د شیبه نامې اخیستې ده د ولید نامې اخیستې ده لیکن بعضې وخت کې پیغمبر اسلام د کافرو د قبایلو نامې اخیستې دي ربه پلاني قوم ته هدایت وکړي ربه پلاني قوم ته هدایت وکړي اوس تاسو به وایه یو طرف ته یې خیرې کړي دي بل طرف ته یې دعاګانې کړي دي دا ولې که قابل د خیرو وي نو په کارو چې خیرې ورته وشي دعاګانې ونه شي که قابل د دعاګانو وي په کار دا دی چې خیرې ورته ونیشي دا څه چل شوی دی نو وروره دا د موقع موقع خبره ده ښه چې کله به د رسول الله د یو قوم نه تمه وه چې یاره دا به مسلمانان شي نو هغوی ته یې دغه کړي دي دعاګانې ورته کړي دي چې دا خبره هغوی ته ورسي چې لږه شوق د دین سره پیدا شي خو چې کم کافران بزدیانو د پیغمبر علیه السلام د هغوی نه امید نو هغوی دپاره دغه کړي دي خیرې کړي دي حدثنا ابو اليمان قال اخبر شعيب قال حدثنا من زناد ان عبد الرحمن قال عبد الرحمن چې قال دوی چې قال ابو هريره ابو هريره سيبوي دا د ابو هريره د وطن سړی دی ښه قدم الطفیل ابن عمر دوسی راغ مدینه ته طفیل ابن عمر چې هغه د دوس قبیله دی قدم راغ مدینه ته الطفیل ابن عمر طفیل ابن عمر الدوسی چې هغه د دوس قبیله دی د دوس د قبیله سردار دی دا مدینه ته راغی و اصحابه او د ده ملګري علی النبی صلی الله علیه وسلم چا ته رالل پیغمبر علیه السلام ته طفیل ابن عمر دا قدیم الاسلام دی ښه دی یو ځل مکې مکرمې ته راغلی قبل الهجرت رسول الله سره ملاو شو بیا دی ایمان راوړو چې ایمان راوړو نو دی بیا خپل وطن ته ته نو رسول الله ته وی حضرت که ستا اجازه یي زه به لاړ شم خپل قوم له به دعوت د ایمان ورکوم وی ښه لاړ شه بیا ورته وی حضرت داسې یو نښه راله راکه چې ما ته خدا یو نښه یې چې قوم ته پیش کوم چې وګوره زه د الله د پیغمبر دغه یم د طرف نه د راغلی مو تاسو له دعوت در کوم رسول الله ورته دعا وکړه نو الله پاک د دې دوو سترګو منځ کې دلته چمک پیدا کړ رڼه چې رڼه پیدا کړه نو دی بیا وایي چې حضرت نه چې اوس لاړ شم قوم به راپورې خاندي چې دا بوتان ووو او دغه دی وګوره مسلی او شو رنګ دغه شو بدل شو پیغمبر علیه السلام دعا وکړه هغه رڼی راله د ده امسا ته نو دی به چې لاره باندې روانو د امسا به داسې رڼا کولې لکه ستاسو بیټري خیر چې دی لاړ قوم ته ورغی ډېره خواري پې وکړه وکړه وکړه خو قوم ایمان نه راوړو بیا دې د هغې نه پس په اووم کال د هجرت باندې مدینې ته بیا راغی دا اوس دویم ځل دی چې راغلی دی نو دا هغه زمانه وه چې رسول الله خیبر ته تللی و د فتح خیبر ته دې مدینې ته راغی بیا رسول الله سره ملاو شو نو دی ورته وایي حضرت زما قوم ته خیرې وکړه ځکه دوی د الله او د رسول نافرمانی کوي خلک سره په خپلو کې ویښته پې ببر شو چې ربه دا اوس غرق او تباه شو اوس چې پیغمبر ورته خیرې وکړي خو بس هغه غرق او تباه شو رسول الله راپاسې د هغوی دپاره دعاګانې وکړې فقا څنګه دی فقالو نو دوی ووی د دوس د طفیل او د د مرګرو یا رسول الله ای د الله پیغمبره ان دوسا یقینا زما قبیله دوس زما قبیله چې کم دوس ده عصت هغې نافرمانی کړې ده د الله او د الله د رسول نه و ابت او هغې انکار وکړه د ایمان قبلېدو نه د ایمان د راوړلو نه انکار وکړو نو فدعو الله د الله پیغمبره ته خیرې وکړه علیها دې قوم ته دې قبیلې ته خلکو وی چې اوس رسول الله ورته خیرې کوي فقیله نو وویلی شو یو بل ووی چې زه لاړ دوس غرق شو چې اوس پیغمبر ورته خیری وکړي نو فقیله وویلی شو یو بل سره ووی چې هلکت دوسن هلاک شو تبا شو دوس پیغمبر خو چې چاته خیری وکړي نو تبا و بربادي نو اوس پیغمبر علیه السلام لاسونه نیسي خلک وایي دا به خیری کوي فقال نو رسول الله ووی اللهم اهدې یا الله ته هدایت وکړه دوس اندوس قبیلې ته خدای د دوی ایمان نصیب کا ورته هدایت وکا وات بهم او یا الله دوی راول مدینه ته مسلمانان وات بهم او تراول دوی مدینه ته مسلمانان دا دعا یې چې ورته وکړه نو دا دعا دوس قبیلې ته ورسېده وایي ښه موږ دونه د هغه نافرمانی کوو او رسول الله موږ ته دعاګانې کوي الله پاک دقه وخت کې د دوی په زړونو کې ایمان واچو د شوق د ایمان او رالل مدینې ته مسلمانان شو باب دعوت اليهود والنصارى دا باب دی د دعوت ورکولو یهودو ته او عیسایانو ته مسلمان سړی یهودی ته دعوت ورکولی شي که نه چې الکه ایمان راوړه یا مسلمان سړی عیسائی ته دغه د دعوت ورکولی شي که نه بابو دعوت الیهود دا باب دی د دعوت ورکولو یهودو ته والنصارا عیسیانو ته یو وعلا ما یقاتلون علیه او په هغې چې دوی سره جنګ کولی شي په هغې دوی سره چې تاسو جنګیږئ د کمې پورې به جنګیږئ په کومه خبره به سره جنګیږئ نو دوی سره به راشي چې جنګیږو نو جنگ به وسره کو یا به اول به ورته وایو ایمان راوړئ که ایمان یې راوړه بیا هم جنګ ختم که ایمان نه راوړي ورته به وایو اسلامي جزیه قبوله کې که جزیه قبوله کړه بیا دوی سره جنګ نشته او که نه ایمان راوړي او نه جزیه قبلوي بیا به ورسره دغه جنګي وما کتب النبي صلی الله وسلم او هغه چې کوم خط لیږلی پیغمبر علیه السلام د هغې بیان الی کسرا کسرا باچا ته د ایران چې کوم هغه بادشاه و قیصر او قیصر ته رسول الله صلی الله علیه وسلم دغت هم دغه لیکلو لیږلو کسرا باچا ته او دا رنګه قیصر باچا ته قیصر ته خو تاسو سو وی چې کم سړی لیږلو د هغه نوم دی دحیه کلبي او د کسرا باچا ته چې کم سړی لیږلو ډاکی نو هغه دغه دی عبدالله ابن حذیفه دا ډېر لوی شان والا صحابي دی ها والدعوت یو دویمه مسله والدعوت قبل القتال دا بسله به کیږي چې دعوت قبل القتال هلکه چې میدان جنگ ته ورشې کافرو له نو دعوت به مخکې ورکوې که نه به ورکوې دا نور امامان وی او دعوت به ورکوي اول به دعوت ورکوي که دعوت ومن ښه کوي نه من بیا به جنګ کوي دا دعوت ورکول واجب دي ښه قبل دعوت په شروع نه ده پکار ځنې علما وایي چې نه که دعوت هم ورکه ښه ده او که دعوت هم ورنکه هم ښه ده ټول یې ښه دي اصل کې خبره دا ده حالاتو ته ګورئ ښه که چېرې داسې کافري چې هغوی ته ته پوهېږي چې دوی ته دعوت نه دی رسېدلی نو هغوی دپاره بیا پکار چې تاسو دغه وله ورکې دعوت او که ته پوهېږي چې د خلکو ته دعوت رسېدلی دی نو بیا دعوت ورکولو ته ضرورت نشته ابو جهل ته دعوت رسېدلی و که نو عتبه ته رسېدلی و که نو شیبه ته رسېدلی نو په میدان احد کې رسول الله وله دعوت ورکړی دی نه دی ورکړی نو ما یې موقع موقع ته ګورې حدثنا علي بن جعد قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت انس بن مالك يقول حضرت انس بوي لما اراد النبي صلى الله عليه وسلم کله چې اراده وکړه پیغمبر علیه السلام ان یکتبا چې د خط ولیکي د دعوت الی الرومي روم ته کله چې رسول الله اراده وکړه چې دې خط ولیکي د دعوت الی الرومې د روم باچا ته هرقل ته چې اراده وکړه نو قیل له وویل شو رسول الله ته چې حضرت ته خو خط ورلیږي خو یو کیسه ده قیل له ویل شو رسول الله ته انهم یقینا دا رومیان لا یقرؤون کتابا دوی نه پړاوی کتاب دوی ته چې تاسو خط ورولېږئ نو دا خلک خط نه پړاوی الا ان یکونه مختومه مګر چې وي هغه مختومه چې په هغې مهر والي شوي وي حضرت دوی هغه ته رومیانو ته چې تاسو خط ورولېږئ او خط باندې مهر نی دی هغه خط قابل التفات نه دغه کې سره ورته التفات پړاوی هم نه د دې وجې نه چې خط ورلیږی نو په کارو چې مهر پې دغه کې ووهې اوس مهر رسول الله سره ونه الا ان یکونه مګر کوي دا خط مختومه چې په هغې مهر والی شوي وي فاتخذا خاتما رسول الله جوړه کړه ګوته فاتخذا خاتما رسول الله جوړه کړه ګوته من فزه د سپینو د سپینو نه ګوته جوړه کړه او حضرت انس وی اوس هم راته د هغې ګوتې هغه چمک را یاد دی په سترګو کې مې ګرځي وکأني انظرو او لکه چې زه اوس ګورم الی بیاضه سپینوالي د هغه ته فی یده په لاس د هغه کې رسول الله دا ګوته اچولې وه د تک د سپینو ګوته وه تک سپینه وه او داسې راته یاد ده چې اوس هم هغه ماته هغه نقشه په سترګو کې ګرځي لکه چې زه ګورم سپینوالی د هغې ته فی یده په لاس د هغې کې دا ګوته یې جوړه کړه او دا غمې نه دی دا چې چېرته غمې لګي دا ځای اوار جوړ که اوار او په دې ځای لیکۍ وکړه او ونقش فیه او وی لیکه په دغه ګوته کې ونقش او وی لیکه فیه په دغې کې محمد رسول الله دا ولیکه دا محمد رسول الله ولیکه نو چې بیا به رسول الله خط نغه کو لیږه نو دا دغه دی دا ګوته باندې به سی واچوله دا چې کومه دغه وه او ټاپه به یې پیوواله بیا به دغه تاسو ته به راشي محمد رسول الله محمد سطر رسول سترون الله سترون دا درې لیکې وي لاندې محمدو بیا وپسې رسولو او بیا پاس دغه الله محمد رسول الله داسې لیکلی دا ګوته بیا چې رسول الله د دنیا نه رحلت وکړو نو د برکت په طور باندې دا بیا د ابوبکر صدیق سره وه هغه به په ګوته اچولې وه د هغه خپله ګوته هم به چې مهر ابوبکر صدیق چې وفات شو نو بیا دا د عمر صاحب سره وه الله ته منظوره وه بیا عمر صاحب چې وفات شو نو دا بیا د حضرت عثمان صاحب سره وه د مدینې نه لږ بار یو ځای دی یو کوی دی هغه کوی پخوا غالبا عثمان صاحب یو دسماتي ته دی بس ته نو دا ګوتې خپل غلام ته ورکوله چې دا ونیسه د ورکول او غلام لاس را وګوت که دغه کولې نیولې ناګه نه ټس دا لاندې دغه ته ورغورځېده کوی ته وی دا خټې راواغشتې او چاڼ یې کړې خو بس هغه ګوته لاړه بیا به دغه شو چېرته روکه شوه ښه ودې وي که نه ان عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه عبدالله ابن عباس اخبره هغه خبر ورکړی د خپل شاګرد عبیدالله له ان رسول الله صلی الله علیه وسلم چې رسول الله باس بکتابه هغه اولیږه خپل خط باس رسول الله اولیږه بکتابه خپل خط الی کسرا کسرا باچا ته کسرا باچا ته د ایران باچا ته اولیږه او ما وی دا خط چې ورکړی نو عبدالله ابن حذیفه ته ورکړی و فامره رسول الله د خپل ډاکی ته امر وکړو چې دا به ته د بحرین ګورنر ته ورکې ښه ان یدفعه چې دا ډاکی به دا خط ورکی الى عظیم البحرین هغه امیر د بحرین ته دا بحرین هم چې دی د فارس حکومت یو حصه وه ته به لاړ شې دا به ورکې او هغه به بیا دغه ته ورسوي قیصر ته دا ډاکي لاړ چې لاړ نو فدفعه دې ډاکي ورکه دا خط چاته یې ورکړ عظیم البحرین امیر د بحرین ته او هغه بیا ولګېد ورې که اله کسرا کسرا ته دا کسرا تکبر او دا لوی چې دا خط یې ولیږه نو هغې کې داسې و چې من محمد ابن من محمد رسول الله الى عظیم فارس وی خواه په دنیا کې داسې خلک هم شته چې زما د نامې نه اول خپله نامه لیکي بدنصیب دا مبارک خط یې راواغېشته ټوټه ټوټه یې او هغه ډاکی ته وی دا دی جواب شو چې دا رسول الله ته دا خبر راغی رسول الله وی خدایه داسې ټوټه ټوټه کې لکه څنګه چې د زما خط نغه کو ټوټه ټوټه کو همدقسې وشوه چې بس په دې کورنۍ له ولګېده راولګېده د ده زوی د ده خلاف شو د ده زوی دا باچا په ځان پوه شو چې دا زوی خو ما مړ کوي نو دی خپلې دواخانې ته ننوت او په یو شیشه کې چې دی نو دا سوچه زهر نه دی دا واچول او ویلیکل پې چې دا دغه نه دي مقوی للجما مړی چې چا استعمال کړه کنه نو جما کې به بیا دله ډېره فایده ورکوي کوروالي کې خیر دا باچ دا زوی ولګې د پلار یې مړ کړ چې د پلار دغه ته راغې دواخانې ته دا شیشه لګېدلې وه چې شیشه لګېدلې وه چې وایي دا خو دوی ده هغه د اوس کله چې ویس کله دستي هغه مړ شو بیا د دوی حکومت د دوی لور هغې ته میلاو شو هغه هم بس ګډوډ شو ټوله کورنۍ لاړه ختمه شو ښه ف... فلما قرأه کله چې پړاو که دې خط له کسرا کسرا باچا نو خرقه هغه یې وشلو خرقه هغه یې وشلو فحسبت دا راوي وی چې زما ګمان دی چې ان سعید ابن المسیب چې حضرت سعید ابن مسیب چې هغه د ابو هریره شاګرد دی قال دوی چې فدعا علیهم النبی صلی الله علیه وسلم خیرې وکړې دوی ته پیغمبر علیه السلام ان یمزقو چې دوی دې ټوکړه ټوکړه شي کل ممزقن په پوره ټوکړه ټوکړه کېدو سره بله سرنامه ږدي باب دعا النبی صلی الله علیه وسلم دا باب دی د رابللو د پیغمبر علیه السلام چې خلک رابلی الی الاسلام اسلام ته دا رابلل او دعوت د پیغمبر علیه السلام اسلام طرف ته او بل والنبوت او نبوت ته چې خلکو ته دا دعوت ورکوي چې زه ګورې د الله پیغمبر یم خپل نبوت او خپل پیغمبرۍ ته دعوت ورکول یو او بل دا دی چې و الله یتخذ بعضهم بعضا اربابا من دون الله او بل د دې دعوت چې دوستانو که یهودي او که عیسیان یې هر څه به کوو خو سره خپلو کې به یو بل په خدای نه نیسو چې د هغه حرامو ته حرام وایو د هغه حلالو ته حلال وایو و الله یتخذ بعضهم بل دا دی چې نه به نیسي بعضې د دوی بعضا بعضو له اربابا خدایان من دون الله وقوله تعالی او بل دا قول د الله چې ما کان لبشر دوی به وی عیسایانو چې حضرت عیسی علیه السلام زمونږ مشرانو ته ویلي چې کونو عبادا لی تاسو زما عبادت وکوي نو الله پاک د هغې څه وایي ما کان لبشر نه دی لایق د هیڅ یو انسان دپاره ان یؤتیه الله الکتاب چې یو طرف ته الله ورکړي ده ته کتاب دا پسې څنګه دی الى آخر الآیه تر آخر آیاته پورې دلته دوه نسخې دي یو نسخه داسې ده چې دې ځای پورې بس تلاوت به وکړې چې ما کان لبشر ان یوتیه الله الکتاب بس نو دې کې بیا دې الی آخر الایه یو نسخه بل شی دی چې هغې کې الی آخر آیا نشته بلکې داسې د ما کان لبشر ان یؤتیه الله الحکم والنبوته اوس د داسې چند کړی چې آخر الآیه هم لیکلی دی او رس آیات هم لیکلی دی د دې وجې نه وایي اکثر نسخو کې دا الی آخر الآیه ټکې نشته دا مناسب دلته نه دی الله یو کس ته چې دی نو احکام هم ورکي نبوت هم ورکي د ده د شان سره دا لایق نه دی چې ثم یقول للناس بیا دی وی خلکو ته چې یا خلکو راځئ زما عبادت کوئ کونو عبادا لی شی تاسو عبادت کوونکي زما من دون الله بغیر د الله نه الآیه د آیت تر اخره پورې ووایئ حدثنا ابراهيم بن حمزه قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس انه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم یقینا د الله رسول كتب هغه خط ولیکو الی قیصر نو د ایران دغه ته د روم باچا ته اوس دا چې دی قیصر خوش قسمت و که ایمان یې را نه وړه که نه خو د رسول الله د خطې وی بې اندازې اکرام وکړه بې اندازې قدر اوس را روان هم ده بې اندازې وی بیا یې راواغېشته هغې له یو خاص صندوق جوړ که قیمتي او هغه بیا په خپله خزانه کې هلته کېښوده څه ډېره وخته پورې دا دغه وویل که دا خط چې دی نو دا ډېر مبارک خط دی الله پاک هغوی باندې پرې رحیم راوسته نو رسول الله خط ولیږه قیصر باچا ته څه شي له یدعوه چې رسول الله دعوت ورکودله الی الاسلام د اسلام وره رسول الله هغه دی قیصر باچا ته د اسلام دعوت ورکوي وبعث بکتابه او ویلیږه دا خپل کتاب وبعث بکتابه رسول الله ولیږه خپل خط الیه دی قیصر ته مع دحیت الکلبی سره د دحیه کلبی دا دحیه کلبی دا یو صحابی و الله ډیر خوبصورتی دله ورکړی و اکثر به چې جبریل راته د ده په شکل به راته و امره رسول الله صلی الله علیه وسلم امر وکړ د پیغمبر علیه السلام ان یدفعه چې دا دحیه ورکی دا خط الی عظیم بصره هغه امیر د بصره ته بصره وی دا د شام او د د شام چې دی چې مدینه په لور دغه کیږي نو اخري علاقه ده هغه لوی د بصرا علاقې ته چې هغه کم امیر د بصرا دی هغې ته ورکي او هغه به بیا ولګي یو ګورنرو لیدفعه چې د عظیم بصرا دا خط بیا ورکي الی قیصر قیصر ته او عجیبه کار شوی چې دهیه کلبي دا خط عظیم بصرا ته ورسو دقه وخت کې دغه علاقې ته چې د روم باچا په دوره راغلی بیت المقدس ته وکان قیصرو د دې نه مخکې صورت روم تاسو ویلي و که نه دا دغه نه دی یو ځل خو دا روم چې دی د ایران وهلی نو بیا واپس ایران فوجونه بوتلل دغه د کسرا باچا چې د هغوی نه ګیره وکړه د روم نه نو روم چې پې حمله وکړه نو دوی له شکست ورکړو د دغه له د فارس له نو دا پوجونه ولا روز غلول او ډیر علاقه ته فتح کړه چې ډیر علاقه ته ونی ولا نو د شکرانه د پاره دا دغه نه د قیصر بادشاه بیت المقدس ته راغی چې الله په ما ډیر فضل او اکرام وکړو نو دی بیا ماوی بیت المقدس ته راغی ځکه دا دوی قبله وه دې ځای ته راغی وکان قیصر او دا قیصر باچا لما کشف الله کله چې الله لرې کړه عنه د دنه جنود فارس لخکر د فارس دی فارس خو دوی ته فوجونه اچولي وو چې دوی پې واپس حمله وکړه هغې له شکست ورکړ نو د شکرانې پته ورباندې ماشه دی لاړ من حمصه د حمص نه دا حمص چې دی دا په شام کې علاقه ده دی لاړو الی ایلیا کم ځای ته ایلیا ته لاندې لیکي مراد د ایلیا نه څه دی بیت المقدس سلا شکرا د پاره د شکر ادا کولو لما د هغې ابلاه الله چې الله په هغه باندې کم احسان کړو وی رب الحمدلله چې د دې فوج نه خلاص کړم خیر د هیه کلبی ولګې د ماوی د بوسرا گورنر ته خط ورکو هغه وی الکه دغه خو دلته راغلی دی بیت المقدس کې دی بس ده ورمنډه کړه د بوسرا د امیر او دا خط یې وله ورکړ فلما جاء قیصر کله چې راغی قیصر باچا ته څوک ورته راغی کتاب رسول الله صلی الله وسلم خط د پیغمبر علیه السلام نو قال هغه ووی حین قرأه چې کله هغه دا خط پړاو کو په دې خط دې خط په ده باندې ډېر لوی اثر وکړ ډېر لوی اثر نو څه وایي چې دا خط یې پړاو کو نو دی خپلو پولیسو ته وایي التمسو لی طلب وکړئ زما دپاره ها هنا په دې ځای کې احدا یو کس من قومه د قوم د هغه نه دی وایي خپلو دغه ته افسرانو ته چې هله لاړ شئ او په دې علاقه کې ما له داسې سړی وګورئ چې هغه د دې پیغمبر د دغه نه د قوم نه یو عربي سړی وی حضرت سلا لاسألهم د دې لپاره چې زه تپوس وکم د هغوی نه عن رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره د پیغمبر علیه السلام کې ځای بس دی